السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم محترمو مشرانو ځوانانو مجاهدينو راغلو ملمنو ټولو ته د دې ښادۍ او د اختر د خوشحالیو مبارکي وایم. رب العالمین دې زموږ د غم شیبې نورې لنډې کړي. الله دې مسلسل دغسې د ښادۍ، د خوښۍ، د بندیانو د راخلاصېدلو خوشحالۍ په موږ او تاسې ټولو باندې راولي او هغه بندیان چې لا تر اوسه په بند کې دي، تر اوسه محروم دي د ازادۍ نه، تر اوسه د خپلو کورونو، اولادونو، د خپلو میندو، خویندو له لیدلو نه محروم دي، د ښادۍ ورځې یې په اوښکو، په ویرونو کې تېرېږي، رب العالمین دې په هغوی ټولو باندې فضل وکوي چې الله تعالی هغوی ټول راخلاص کړي او په خیر او په ښادۍ سره خپلو کورونو ته ورسېږي. ورونو زه د تاسو په خدمت کې د دغه آیتونو په رڼا کې یو څو خبرې عرض کوم هغه خبرې داسې نه دي چې زه به یې نوې تاسو ته کوم تاسو ته به څه درخیم تعلیم به کوم هغه تعلیم نه دی بلکې هغه تذکیر دی او علما حضرات وایي چې د تذکیر او د تعلیم فرق دا وي تعلیم وې دی ته وایي چې د یو چا څه زده نه وي ته یې ورزده کوي تاسو هغه خلک نه یاستئ چې څه مزده نه وي او د ما غوندې یو ناچیزه څوک راشي او تاسو ته څه درزده کوي او تذکیر وې دې ته وایي چې د یو چا یو څه زده دي خو ته یې ور یادوي بیا یې ور په یادوي نو دا د موږ تاسو ټولو لپاره د تذکیر یو مجلس دی که علما حضرات خپل مخاطبینو ته څه وایي نو دا به هغه د تذکیر دی باب نه وي مخ تر دې چې زه د دغه آیتونو پر اړه کې خپل خبره وکوم د دې آیتونو په الفاظ باندې په ځین ځایونو کې مختصر غونې مکس کوم د آیتونو چې ما تاسو په خدمت کې ولوستل په دې اولنی آیت کې رب العالمین دی یو پیغمبر قصه کوي هغه داسې یو پیغمبر دی چې په خپل هم پیغمبر دی پلار یې هم پیغمبر دی نیکه یې هم پیغمبر دی ور نیکه یې هم پیغمبر دی د پیغمبرانو د کورنۍ نه دی خو هغه نه د باطل مطالبه کوي باطل ورته وایي چې ته له ما سره د باطل په لاره روان شې له ما سره ګمراهي ومنه د نتایجو نه یې بېغمه اوسه د رسوایي نه به هم په امن کې عیش او عشرت په دې وي ناز او نعمت په دې هم وي ته له ما سره یوازې انحراف ومنه هغه ور سره انحراف نه مني هغه نبی دی دی انبیاو دی کورنۍ دی دی نبی زوی دی دی نبی المسی دی دی نبی کړوسی دی دی الله استاد دی هغه نه مني او چې کله هم د حق پلویان د باطل له پلویانو سره د هغوی د باطل په لاره تلل نه مني نو د هغوی بیا د تهدیدونو او د فشارونو وسیله قتل وي تړل وي شړل وي بندي کول وي محرومول وي تهدیدونه وي هغه تهدیدوي ولئن لم يفعل ما امره د عزیز مصر خزه وای خپل ملګرو خزو ته کدی هغه خبره ونه کوي هغه کار ونه کوي چې زه ته غواړم زه امر ورته کوم ليسجنن خامخا به دی په بند کې خامخا به بندي کړي دلته ګوري یو لام پکې د تاکید راغلی ورسته نون پکې د تاکید راغلی پم دا یو کلمه کې دو د تاکید توري راغلی لا یسجنن خامخا به بندي کیږي زه به ورته امر کوم د باطل دی به د باطل خبره مني د د باطل لار بل ما سره تعقیبوي او کې نه کوي نو بیا به خامخا حتما بند کیږي ولا يكون من الصاغرين او خامه خامه دی بیا د ذلیل خلکو نه کې دا به ذلیلوم یا به د باطل لار له ما سره مني او یا به د دوی په ځان باندې د ذلت له ژوندۍ سره مخ کوم دغه د زندانونو لاره، دا د تکلیفونو او د تهدیدونو لاره، دا د لنډغرېدلو او د جامو ایستلو لاره، دغه د د ذلت سره د مخ کېدلو لاره، دا ګورئ عیب نه دی، دا په انبیاو علیهم الصلاة والسلام باندې هم راغلي. انبیا علیهم الصلاة والسلام هم د همدغسې تهدیدونو سره مخ شوي. موږ او تاسې خو لا څوک راکې د ملا زوی نه وي، هغه په خپل هم پیغمبر، پلار هم پیغمبر، نیکه هم پیغمبر، غور نیکه هم پیغمبر، د پیغمبرانو د کورنۍ نه ده د هغه په باره کې ویل کیږي ولا یکون من الصاغرین هغه بخامخه د ذلیل خلکو نه کم د ذلت سره به محکم خواري او تکلیف سره به محکم خو مقابل لوري وڅ دریز نسی دغه چې د تهدید لاندې دی دغه چې د فشار لاندې دی دغه چې د گمراه کېدلو او په باطل لار د تللو مطالبه ورنه کیږي دای څه وایي ایمانی موقف کار کوي دغه ایمانی موقف رب العالمین ته دومره محترم دی دومره ورته ګران دی چې په قران کې دا را نازلېږي او د قیامت تر ورځې پورې به دا لستل کیږي يوسف عليه الصلاة والسلام ورته قال رب السجن احب إلي أي رب أي دماء خالقة أي دماء پروردگار السجن احب إلي دغ زندان دير راته تخوخ دي احب دير راته تخوخ دي مما يدعونني الیه د هغه څه نه چې ما ورته بولي چې ما ته دعوت راکړي دغه باطله لار باندې را سره روان شه تر دې راته زندان ښه ده دا نن چې په هسکه غړې زندانونو ته ځي ځوانان دا د انبیاو په لاره روان دي دا د یوسف علیه السلام پیروان دي خو په عین وخت کې الله ته التجا کوي د مظلومیت وخت دی د محرومیت وخت دی پلار نشته مور نشته تر نشته کله نشته قوم نشته لخر نشته پوز نشته حمایت نشته یو یو وکیل نشته یو خلاصون کې هیڅوک نشته الله ته التجا کوي خالصانه مخلصانه التجا کوي رب العالمین ته والا تصرف عني كيدهن اي الله کته دې دوی دا کید دا مکر لمانه بت نکي اسب الیهن نو زه به ورمایل شم زه به کې ور سره تعقیب کوم واکم من الجاهلین نو زه به بیا د جاهلانو نشم دلته دا د جاهلیت ټکی یا د جاهل ټکی علما وایي دا داسې نه ده چې زه به بیا د ناپوهانو نشم او ناپوهي په دې معنی چې موږ تاسو جاهل هغه چاته وایي چې په څه پیږي نه لیک نشي کولای لوست نشي کولای نه د لیک او د لوست خبره د پوهې د معلوماتو خبره دلته نه ده جاهلیت دې ته نه وایي د قران په تعبیر د قران په اصطلاح کې چې هر چیرې جاهلیت ذکر شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې چې هر چیرې جاهلیت ذکر شوی معنی دا نه ده چې جاهل سړی دا ته ویل کېږي چې هغه په لیک لوست نه پیږي هغه سره عام معلومات نشته ده بلکې جاهلیت وای وای څه شي ته استاد محمد خود په خپل کتاب کې جاهلیت القرن العشرين کې د جاهلیت تعریف کوي هغه وایي الجاهلیت عدم الاهتداء بهدي الله د الله هدایت نه منل دا جاهلیت ده دا چې په هر شکل وي کته دکتور یې کته پروفیسور یې کته باسواده یې کته په لسګونو ژبو پیږي کته لوی عالم او مشهور لیکوال او شخصیت یې خو چې د الله اهتدا نه منې ته د جاهلیت په لار روان یوسف علی السلام په حق کې دا خبره به کې راځي نه نبی دی وی دی انبیا او د کورنۍ دی وی او بیا دی دی د معلوماتو نه محروم یو د لیک لوس باندې نه پیږي د جاهلیت معنا دلته دا نه ده د جاهلیت معنا دلته دا ده چې ما به بیا دی الله لار نه منلې ما به بیا دی الله اهتدا قبول کړی نه هغه هدایت چې الله را لګلې هغه به ما قبول کړی نه وکم من الجاهلین د دې خالصانه التجا الله ته د دغه زارې نتیجه فورا ښکاره شو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم الله دعوه قبولك دعا قبولك الله دې هغه لمکر نه وساته انه هو السميع العليم بشک دغه الله اوریدونکی دی همدغه الله پوه دی د خلکو په زړونو د خلکو په نیتونو د خلکو په ارادو باندې الله پوه دی یوسف علی السلام دی الله پیغمبر دی د ابتلا سره مخ کیږي د باطل مطالبه تی نه کیږي او هغه باطل هم داسې نه چې د تکلیف مطالبه ده د خوندونو مطالبه ورنه کیږي د عایشونو مطالبه ورنه کیږي په رنگینیو کې د اخته کېدلو مطالبه ورنه کیږي په قصر کې د مستیو مطالبه ورنه کیږي د بادشاه د خزې سره مطالبه ورنه کیږي فاستعصم د دې عصمت لمن ټینګ نیسی د انکار کوي زندان ته ترجیح ور کوي الله ته زارۍ کوي الله یې دعا قبلې نتیجه سره راوځي یوسف علی صلوات و سلام بری سرلوړی نه یوازې دا چې له زندان نه راوځي د ملک واګي الله په لاس ور کوي د چار واګي الله په لاس ور کوي هغه پرونی زندان بانان د غلامان او د خادمان ګرځي د سپینو زرو خاوند ګرځي په دې ملک کې ولی د ابتلا او د امتحان په وخت کې صبر وکړه فاستعصم چې د ابتلا او د امتحان په وخت کې الله چاته صبر په نصیب کی او خالصانه التجا وی الله ته الله غنزلی لې که څه هم په شروع کې ورته ویلي ولا یکون من الصاغرین خامخا به ذلیل نشي موږ تاسو هر یو ته ویلي دي چې ذلیل به دي کو او به دې ټکو د هر یو هر یو د ذلت دی موقف سره مخ کړي خو په آخر کې د ذلت تور مخ دوی ته ورپاتې شوی او د عزت هسکه غاړه رب العالمین همدا بندیانو ته همدغه خلکو ته چې دا فاستعصم باندې ټینګار کړي دا خلک الله عزت من راويستي ورونو په دا بل آیت کې د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله ده فرعون دی په پادشاهي باندې کفایت نه کوي په جبروت باندې کفایت نه کوي د فوج په مشرۍ باندې کفایت نه کوي سردمداري او په امپراتوري باندې کفایت نه کوي وای انا ربکم الاعلى زه د تاسو لوی خدای یم تر ټولو چت خدای د تاسو زه یم د داسې یو چا سره د موسی علی السلام مقابله راځي منطق نه مني اسړی دلیل نه مني موسی علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورته کوي او دا خبره د مکه مختلف تهمتونه ور باندې لګي او خلکو ته وایي چې دا د لیونی د لیونی ولیونیان دي احمقان دي ناسنجش دي نه پیږي افراطیان دي بې سواد دي چې په دې رادیو غانو کې خبره ته کوي د فلاني ځای کې والي جنگ او جهاد زور اخیسته وای صاحب الته تعلیم نشته الته تعلیم نه درسېدل معنا دا چې الته وسترنایزیشن نه درسېدلې الته تغریب نه درسېدلې الته سیکولریزم نه درسېدلې الته بيدینی نه درسېدلې الته د غرب افکار او نظریات نه درسېدلې نو ورسته هغه تهدیدوي قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين کته پرته لما بل اله ونیسي خامخا به بندي کوم ورونو د بند لار د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام لار نه یوازې دا چې په خواني انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د بند او د تهدید او د فشارونو او د ذلیل کېدلو د تهدید سره مخ وو بلکې امام الانبیاء اشرف المرسلین هغه چې تر هغه غوره مخلوق الله بل نه پیدا کړی هغه چې د قیامت تر ورځې به هغه نوم لوړ وي دغه شان بل لوړ وي هغه چې د قیامت تر ورځې به دغه قانون چلیږي دغه په خلاف باندې هم دښمنان راټول شول او توتی ورته جوړ کړي چې یا به وژنو یا به بندي کوو او یا به له وطن نشړو واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك یاد که هغه وخت پیغمبره چې کله کافرانو مکر وکړ توتیه جوړ کړه د سیسه جوړ کړه ليثبتوك تا بندي په دارون ندوه کې سره راټول شول پارلمان دایر ک هرچا خپل مشوره وړاندې کوله شیطان ورته د یو سپینګری مسافر ناصح په شکل باندې راغی وې زم تاسو ته مشوره درکوم نو چا ویل وې دی بندي کی دی الله رسول بندي کوي امام الانبیاء اشرف المرسلین د بند تهدید سره مخ کیږي دغه په خلاف باندې د بندي کولو فیصله او توتیه جوړیږي لیثبتو او یقتلوک او یا دی ووجنی کافران راټول شول چې تا ووجنی دی تا دی وجلو توتیه جوړ کی او یخرجوک او یا دی وشړي له وطن نه دی وباسي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې هم دی وجلو هم د تړلو بندي کولو او هم له وطن نه د شړلو توتیه او د سیسي دا جوړې شوی نو د بند لاره د شړلو لاره د تړلو لاره د وژل کېدلو لاره دا د جهاد او د دعوت په لاره کې د اسلام د سرلوړۍ په لاره کې دا چې یو نوې خبره نه ده چې نن په منګه راغلي د مون پورونو باندې راغلي دا په هغه خلکو راغلي چې الله هغه مختار کړی دي هغه مصطفین الاخيار دي الله غره کړی دی الله په نس تر ټولو غره خلک اماغه دي هم د تهدیدونو سره مخ شوي هم د شړلو سره مخ شوي دي هم د هجرتونو سره مخ شوي دي هم د بندونو سره مخ شوي دي هم د توهینونو سره مخ شوي دي هم د بیلابیلو نمونو خودلو سره مخ شوي هم لیونیان ورته ویل شوي هم ساحران ورته ویل شوي دي هم ناپوه ورته ویل شوي دي دا ټول ورته ویل شوي خو نتیجه بیا د چا وه والعاقبه للمتقین والعاقبه للتقوى اچا چې د تقوا او د استعصام لار کلک کړي الله غوي سر لوړي کړي دي الله غوي سر لوړي راوستلې دي ورونو د منګ او تاسو په دې روانه مبارزه په دې روان جهاد کې منګ او تاسو په څو مرحلو باندې تیر شو اول چې امریکایان راغلل افغانستان اشغال ک کوشش وکاو چې د اسلام غږ د دین غږ د شریعت غږ چې په هر طریقه باندې دا چوپ کې دا خاموش اول څه چې وکړه د اغرا لاره د خلکو د خریداري د زمیرونو د خریداري د عقلونو د خریداري د فکرونو د خریداري دا مرحله شروع کړه چې هغه چا ځان وپرولل چاته چې الله دې د استعصام او په حق لار دې ټینګېدل توفیق نه و ور په نصیب کړي هغه ټول ځانونه خرج کړل ور باندې الله دا صف دی هغه نه تسفیه الله دې هغه کری چیرې خلکو ته ورخاره کړي دې مرحله نه ورسته بل د بند مرحله شروع شو ليثبتوك د بندولو مرحله په کورونو ورننه وځه چاپی وغورځوه په رڼا په شپه په صحرا په غره په ځنګله په کور په خار په کلی په دروازه په پاټک په سرک په هر چیرې د تیارونو په خلکو باندې جالونه ورغورځوه چاپی ورغورځوه قسم قسم وسایل د استخبارات او د جاسوسي دا په کار واچوه تر څو چې مسلمانان هغه چې دوی ته نه ویریږي هغه چې د زمانه فرعون ته نه ویریږي چې په دوی کې به یو موسی پیدا شي او د دل لاس او بیا د ما دربار ختم شي د ما پادشاهي به ختم شي د ما جعلی ولوهیت چې ما اعلان کړی دا به ختم شي بس دا بند کو په زندان کې واچو وی تړ سترګې په بند کا او خلې په سر باندې راکش کا لاسونه و تړ خلې په باندې بند کا او په داسې ځای کې وګرځوه چې بس یواز یو الله نصير وي او بل هیڅوک نه وي شاوخوا ته سمندرونه وي ګوانتانامو ته بوزه ورکه که په داسې ځایونه کې چې تر اخره پورې معلوم نشي دی په خپل لا پونه وي چې زه په کم ځای کې يم کلونه کلونه د زمکه لاندې ور باندې تیر کا کلونه کلونه په ډنډ وبو کې ور باندې تیر کا دا یې وکول څه فائدې ونه کوله د حق دعوت خاموش نه کړای شو د حق د لارې نه خلک منصرف نه کړای شو اوله د اغرا د خریداري او د تیرستلو مرحله و دویمه د ارعاب د ویرولو او د ارهاب مرحله و خلک به وهم و به ډبوم مېندې به په وچې غوم بچیان به په وژړوم پورته به کوم تیارو کې به بوزم لکور نه به وتښتوم ګوندې دا خلک خاموشي او وایي چې دا ترخه لاره ده په دې لاره نه ځو دا لاره ګوندې پرې دي د دښمن دا قید دا توتیه دا ناکام شو د مجاهدینو شمیر ورځ په ورځ زیات شو د لسګونو نه پسې سلګونه شو د سلګونو نه پسې زرګونه شو د زرګونو نه پسې لسګونه زره شو د لسګونو زرو نه پسې بشمیره شول د ټوله اروپا د ټوله امریکا د ټوله دنیا خلک چې له دوی سره په دې ائتلاف کې ولاړول دا ټول دی څو کسانو ځوانانو په مقابل کې چې شروع کې دا جهاد شروع کړي او عاجز راغلل او د جهادونو د قربانیو د شهادتونو د دربدریو د زندانونو د دې هرڅ په نتیجه کې نه یوازې دا چې صف کمزور نه شو بلکې رب العالمین د ځوانان راوېستل چې غدي الله د قول مصداق ثم لا يكون امثالكم بیا به هغه خلک د تاسې غوندې نه وي د مخکنیو خلکو غوندې بیخي نه و نه ځان خرڅول پیژني نه انحراف پیژني نه د چا سره جوړ جاړی پیژني نه د چا سره مسانا پیژني نه د چا سره پټپټانې کوي بس د الله لار پیژني مخلصانه تګ ور باندې پیژني فدایت پیژني قرباني پیژني دا خلک واسه نه دي لکه په خوانه یو غوندي ثم لا يكون امثالكم بیا بنوي د تاسو غوندي الله به بل قوم راولي دا امغه دی الله دی قول مصداق ده هغه مخکې خلک منحرف شول د خپل ګناهونو په نتیجه کې د حرام خوري په نتیجه کې الله داسې خلک راوستل داسې خلک راوستل چې باور وکړي چې غیر د اخلاص او د فدایت نو د قربانۍ نه بل څه پیژنې نه د فدایانو د چیرو ته چې سړی ګوري په دې سیډیانو کې باور وکړي د سړی سترګې نه تی اوړي بل خواته کتل نشم چې څومره خایسته څومره ګلالي تنکی ګلان دي او د خپل اهداف او مقاصد چې بیانوي چې د څه په خاطر باندې زه ځان قربانوم غیر د الله د دین د اعزاز نه بل خبره بيخي کوي نه غیر د الله د دین د اعزاز نه غیر د قران نه د دفاع خبره نه غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دفاع خبره نه بل څه کوي نه په دې خاطر ځان قربانوم کشران کشران لکان ولس او اتلس او شلو یوشتو او د هغه خلک دي چې دولس کاله مخکې دوی اته کلن او کلن ماشومان وو ما ته د هغه وختو د اول ورځې یو غره یادېږي چې یو ترانه لیکلې وه هغه اول بیت څه خبرم چې څنګه و خو یو څوک دا وایي چې فلانه یا خپل نوم اخلي هغه شاعر زوبه ترې په خپل کور کې خوښ نه یو من دغه واړه وړ کې به بیا مورچې په غره ونیسي په هغه وخت کې چا یو ترانه داسې وایله وایي دغه واړه وړ کې به بیا مورچې په غره ونیسي په هغه وخت کې هغه واړه وړ کې چې هغه اته کلن و کلن و نن هغه 22 کلن شل کلن مجاهدین دي نن توپک په لاس کې دي نن راکټونه په لاس کې دي نن د دښمن مقابله ته غرونه غوندې ولاړ دي د ناتو لوی لوی رسیدلی پاخه جنرالان ورته په ګوندو دي زارې ورته کوي خبر را سره وکه په څه را سره جوړیږي پرونه ویل دا خلک به ورکوم د قتل مرحله د ارعاب مرحله څه ونه کول د قتل مرحله د قتل مرحله نو هغه ډول بمونه استعمال کړل چې هغه دوی تر اوسه په خپل ذخیره کې تر هغه لوی نه درلودل نوی نوی بمونه چې جوړ کړل په افغانستان کې استعمال کړل په افغانستان کې چې څومره بارود استعمال شوی دی چې څومره کیمیاوي جنگي حربي مواد استعمال شوي دي د هغه منفي کیمیاوي او اټومي تاثیرات به د افغانستان پر راتلونکي څلیریشت زره کلو کې د افغانستان په نوي نسل باندې منفي تاثیرات لري او مین د به تر راتلونکي څلیریشت زره کلو پورې ناقص الخلقت ماشومان زیږوي دا داود میرکی تحقیق ده د افغانستان د فضا نه نمونې هوا اخیستې دي او بیا د اروپا په لابراتوارونو کې معاینه کړي د کاناډا په لابراتوارونو کې معاینه کړي دي په نورو کې معلومې کړي دي هغه وایي چې امریکایانو چې دلته څومره کیمیاوي مواد او څومره زهري مواد څومره اټومي مواد څومره نور جنگي مواد استعمال کړي د دې منفي تاثیرات به تر راتلونکو څلېرشت زره کلو پورې په دې خلکو باندې پاتې وي دې مرحله هم څه ونه کول کلی وران کړل په یو کلی کې دوه نیم سوه خلک ووژنه ودونه ودونه بمبار کا کوزدې بمبار کا تراوی بمبار کا مسجدونه بمبار کا بسته بسته کلی وران کا دې هم څه ونه کولای شول د موږ او تاسو د جهاد لاره د مقاومت لاره د کفر سره د ډغره لاره د دین ځوانان ونه ګرځولای شول الحمدلله ورځ په ورځ جهاد زور واخیسته تر دې چې د دنیا خلکو خپل ماته ومنله او نن ټول د تیښتې لارې لټوي د تیښتې لارې لټوي او ټول د وړو پزه ځان ته جوړول غواړي چې په داسې یو کیفیت او ترتیب باندې ووزي چې شرم د ځان سره ویني سي راتلونکو خپل نسلونو ته او مازی یو بهانه جوړه کی چې بس کار وشو موږ بیرته نه راغلو د اخراج لاره د شړلو لاره دا یې سره واخست جاسوسان خوار کړ په کلو کې په کورونو کې په خارونو کې هر چی دي چې هر څوک ویني بس یا یې ووجنه او یا حالات داسې ور باندې تنګ چې یو خواته وتښت ځکه پاک خلک نه دی په کار په دی وطن کې پاک خلک زغملای نشي د دعوت خلک د جهاد خلک د توحید خلک د کلمې خلک د قربانۍ خلک د فساد سره د نه جوړېدلو خلک دا خلک زغملای نشي وباسي ودا پاک خلق لدي وطن وباسي اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون دا د امغه پاتې شونې دي دا د امغه لوتیانو پاتې شونې دي وي دا پاک خلک د ملایان د طالبان دا وباسي له دې وطن نه اقبال وای اقبال لاهوري هغه د شیطان یو پارلمان حکایت کوي یو شعر دی وي شیطان خپل مریدان راټول کړل بیا پارلمان جوړ او بیا په دې کې ارچا خپل شکایت وړاندې کاوه چې سب دغه فلانه خلکو سره څه وکړو دا فلانه قوم سره څه وکړو عربو سره څه وکړو عجمو سره څه وکړو هندیانو سره څه وکړو افغانانو سره څه وکړو یو ورته راغی د عربو شیطان ورته راغی چې شیطان صاحب د عربو سره څه وکړو وی الله عربونه د محمد روح ته نه وباسي نور دوی خپل ابو جهلان پاتې کیږي له عربو نه د محمد روح وباسئ نور دوی ته عربو جهلان دي بس د دوی علاج کوي روح وده وای د افغانانو سره څه وکړو اس یو تخیلی پارلمان جوړ کړی مشوره ده وای د افغانانو سره څه وکړو وای افغانیو کې غیرتی دین کې هي علاج ملاه کو ان کې کوه دمن سه نکال دو د افغانانو د دینی غیرت او عامیت علاج په دې کې ده چې مولا یې له کلي وباسه مولا یې له غره هم وباسه مولا یې له کوه دمن له هم له غره او هم د غره له لمن له ودانې وباسه په مولا پسې راخیست په کلی کې مولا مپرده په منبر باندې مولا مپرده په محراب کې مولا مپرده په مسجد کې مولا مپرده مدرسه کې مولا مپرده ولی ځکه وای په افغان کې او په افغان ولس کې چې ملا و دوی د ملا خبره مني نه بیا د رئیس خبره مني نه د قانون اساسي خبره مني نه د نظام خبره مني نه د جرګې خبره مني نه د حکومت خبره مني نه د نصاب خبره مني بس دا بیا د ملا خبره مني دا ملا و باسي د دوی لکلی نه ترڅو چې ملا د دوی په کلی کې دا په ملا پس رواني دا په بل چا پس نه ځي ملا کو ان کې کوه دمن سه نکال دو ملا و د دوی لکلی نه و باسي نو شیطان ته دا معلومات ده چې دا خلک د دوی آرام کول څنګه دي نو بیا په ملا پسې راواخست پاک خلک اهل حق خلک اهل توحید خلک اهل اخلاص او اهل اصلاح خلک دا نه پرې دي موږ تاسو په ټولنه کې هم بدناموي هم شړي هم کوشش کوي په خپل منځ کې په اختلافاتو کې اخته کی هم کوشش کوي د اولویاتو نه منصرف کی په بل څه باندې مصروف کی ورونو د جګړې دا مرحله هم روانه ده او نتیجه د دښمن په ګټه نه ده نتیجه الحمدلله د مسلمانانو په ګټه ده د اغرا د خریدارۍ مرحله څه پکې ولوېدل څه ترې راووتل د بند مرحله وه سرلوړي ورغله او سرلوړي ترې راووتل سرلوړي ورغله سرلوړي ترې راووتل امیان ورغلل ملایان ترې راووتل تش ذهنونه ورغلل خالي وزین حافظان ترې راووتل د زندانونو نه پوهنتونونه جوړ کړ مدرسې جوړ کړې پګړې پکې وتړلې فارغان شول خالی ذهنونه ورغلل دک ذهنونه بیرته راووتل شاړ شډل خلک ورغلل صالحین ذاکرین علما لیکوالان ادیبان شاعران دته نه راووتل د تالیفونو د کتابونو سره ته نه راووتل بس د خلکو ته اسې الله تعالی فرصت برابر ک چې که د دنیا مشغولیتونو سره مخ ونه کېدې شي دونه علمی کار به نه وای کړی رب العالمین د خلکو باندې یو لورینه وکوله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تاسو به یو شی بد غنئ خو هغه به خیر وي ډیر زندانیان د منګه تقریبا 90% زندانیان د منګه حافظان شوي څوک پوره حافظان څوک نیم حافظان څوک دریمه برخه حافظان ته خالی ذهن ورغلی او بیرته دا خو دی الله یو لورې نه و چې په دوی باندې وره صحیح ده تکلیفونه به وو محرومیتونه به وو مشکلات به وو خو الله په داسې ناز باندې په داسې نعمت باندې و نازول چې ترڅو ژوندۍ وي د قرآن آیتونه به د دوی په سینو کې وي ترڅو ژوندۍ وي د قرآن حفظ به د دوی سره ملګری وي او دغه فرصت بل چیرې ورته نه مهیا کېده دا رب العالمین یو لورین یو انعام په دوی باندې وکاوه عالمان تن راوتل حافظان تن راوتل ذاکرین تن راوتل باور وکړئ چې زندانیان وینم چې راخوشې شوي وي به اختیار یې ژبه دی الله په ذکر باندې ګویان وي هر وخت د شونډې خوري هر وخت د ژبه دی الله په ذکر باندې لمده وي د قتل مرحله منګه ونه ویرولو د اخراج مرحله ونه ویرولو خو د ویره مرحله بل پاتې ده هغه اوس درته وایم د ویرې مرحله بله پاتې د دښمن عسکري جګړې د دښمن بم بارود زندان تړلو وهلو شړلو منګه تسخير نکړو خو دښمن د خپل جګړې روخ بدل کړ دښمن خپل جګړه دروي نه دی موږ په خلاف که تاسو په دې خوشباور یاست چې امریکایان وځي جګړه به ودرېږي زه دا په ګارانټي او په ضمانت باندې درته وایم او که دا جګړه ودرېږي ما اعدام کړه دا جګړه به نه درېږي خو د دې به شکل بدلیږي شکل به څنګه بدلیږي دا جګړه به زیاتره د توپ او تانک په ځای باندې فکر او قلم او کتاب او نصاب او تنظیم او رادیو او تلویزیون او اخبار او مجله او جرګه او ولسی تشکیل او دې مسایلو ته براوځي د دې په شکل بدلیږي الله فرمایي حتی يردوکم عن دینکم ان استطاعوا همیشه به وي د دوی له تاسو سره همیشه به وي دوی له تاسو سره په جنگ کې خو دا د جنگ شکل به بدلیږي کله به اقتصادي جنگ وي کله به د بندیزونو جنگ وي کله به د توپ او ټانګو بم جنگ وي کله به بیا د تعلیم او د نصاب او د کتاب او د پوهنتون او د رادیو او د انټرنیټ او د سټلایټ او د کیبل او د دې جنگ وي د جنگ مرحله بل را روانه ده او په دې کې موږ د تل لپاره ماتې خوړلې هغه دا چې موږ د مفاهیمو په جګړه کې ماتې خوړلې موږ د سنگر په جګړه کې بریالي یو افغانانو د انګریزانو په مقابل کې جهاد وکاوه ښې ډېرې قربانۍ ښه ډېر رشادتونه ښه ډېر جهادونه وشو خو په ځای باندې امان الله خان راغی یو سیکولر حکومت راغی بيدینه سیکولر حکومت داسې سیکولر او بيدینه حکومت چې کله امان الله خان خپل کابینه دایره کړه په پغمان کې تاقی ظفر کې اج خبره یې خبرو ته کوله اول خو لاړ د اروپا په سفر باندې و میاشت دی لیونی بدبخت په اروپا کې سفر تیر کړی چې له دې خوا ته خځه ځان سره پرتو ګوړې لغه خو خځه به پرتو راوسته ځان سره د اروپا پاتشایانو ته خبره نیم لنډغره خځه ورخو ده چې زه نور هغه افغان نه یم ته د تاسو سره به جنگيږم او د تاسو په خلاف به زه موقف ګيري کوم نه زم دغه شی ما خوندې مې دغه شی دي خزه مې دغه شی دي او بیرته چراغ چې اوله کابینه دایره کړه نو وای دا ملایان نه دي ملایان دا وای مفت خور های دوس هستن د جهاد په نتیجه کې یو سیکولر بی دین حکومت راغی بیا جهاد وشو تر یو نیم میلیون زیات شهیدان وشول قرباني وشوي هجرتونه وشو دربدري وشوي کورونه کلی وران شو خارونه وران شو په نتیجه کې یو سیکولر بيدینه نشنلیست حکومت راغی بس ارچا خپل ملیشه د ځان سره مرګري کړي چا د قوم په نامه بیرغ پورته ک چا د قبيله په نامه بیرغ پورته ک چا د ولایت په نامه بیرغ پورته ک چا د تنظیم په نامه بیرغ پورته ک او چې په خپل منځو کې سره خر په خر شو بیا څوک د روسانو غیږه ته ورول بدل څوک د امریکایانو غېږې ته ورولوېدل د چا سر بیا د صلیب د ګریوان نه راووته او د چا د روسانو د ګریوان نه راووته څه شو هغه جهاد څه شو هغه قربانۍ څه شو هغه جبهې څه شو هغه مجاهدین څه شو هغه د روسانو ویره څه شو هغه تکبیرونه هغه زمزمې څه شو هغه ولولې هغه نن ټول ځانونه د دیموکراسۍ قهرمانان بولي ګیره سره وتراشلې پتلونونه یې واغوستل غړوندي یې په غاړو کې واچول د انګريز سره څنګ په څنګ لاس په لاس ناس هدف هم یو لار هم یو ټوپک ورته انګريز په لاس کې ورکوي هدف ورته انګريز او امریکایي ټاکي ډزې ورسره دی کوي او بیا ځان ته مجاهد هم وایي ولی منګه د مفاهیم په جګړه کې منګه د فکر په جګړه کې بیا ماته وخوړه منګه تنظیمونه له لاسه ورکړل منګه رهبران له لاسه ورکړل منګه فرهنګي کمیټې له لاسه ورکړې منګه په سلګونو لیکوالان له لاسه ورکړل منګ قاضیان مفتیان شیخان شیخ الحدیثان مدرسې پوهنتونونه دام له لاسه ورکړل د دعوت جهاد غونې پوهنتون هم لاړ د دښمن په غې کې ورغورځاوه هغه چې د جهاد سرمایه و دغه پوهنتون په فارغانو نن موږ د دښمن ادارې چلو نن دښمن ته نه مامورین را وباسو دا ولی موږ د مفاهیمو په جګړه کې ماتې خوړلې ده بیا خطر را روان دی دښمن به خپل جنگ بس کوي نه شکل به بدلوي دښمن چې خپل د جنگ شکل بدلوي نو بیا به څه چل کوي اوله خبره به دا کوي چې دا جنگ دا نور د ما جنگ نه ده دا د تاسې جنگ ده محلي حکومتونو ته به وایي چې دا جنگ تاسو خپل جنگ وګڼئ جنگ خپل جنگ وګڼئ او خلکو ته دا تبلیغ وکړي خپل ولسونه ته تبلیغ وکړي چې دا د من خپل جنگ ده دا د من خپل جنگ ده خا د دې نتیجه به څه شي شي د من خپل جنگ د معنی دا چې په دې به من خپل مصارف کوو خپل خلک دي خپل به وژنو خپل به قوانين ورته تدوینو بیا به په خپل وژنو خرچه به خپل په باندې کو انګريز او امریکای ورته وای زه به تا ته خرچه درکوم خو هغه به ته په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کیږي هغه باندې ته عايش کوه بچانو ته دې ساته خو دا جنگ روان ساته په څه شي ټیکسونه پورته کا قیمتونه د شیانو پورته کا مالی ولګوا قوانین تدوین کا بس دا جنگ خلکو کې خپل جنگ معرفي په داسې حال کې چې دا د دښمن جنگ ده دا پردای جنگ ده مسلمانان خپل منځو کې سره جنگ نه لري اسلامي هوادونه خپل منځو کې نه جنگ لري نه جنگ ته ضرورت لري اوله خبره دا ورته کوي چې دا تاسو خپل جنگ وګڼي د خپل جنگ نه ورسته بیا به وای چې اوس دغه مقابل لوري چې تاسو سره څوک جنگيږي د دې کوشش وکاو چې په مختلفو نمونه باندې سره ټوټه کی یا یو څه ځان سره ملګری کا یا د انتخاباتو په نامه باندې یا د یو بل سیاسي رشوت په نامه باندې یا داسې چل وکوه چې ته ځان ور تسلیم که ورته کوي که غل نه وړي مل دی واوړي چې دی نه در تسلیمېږي ته ورشه غوږونه دې مړه که ته ځان ور تسلیم که کربوړه غوندې ورننه وځه او هلته دننه کار پکې وکوه ورته وای چې دا فلانای د دښمن ده دا فلانای مولا دا غلط مولا ده هغه فلانای مولا غلطي خبرې کوي دغه فلانای مولا دا پنځ پیرای ده دا شش پیرای ده دا دوزده پیرای ده دا وابه ده دا سلفای ده دا حنفای ده دا خلفای ده بس دا په خپل منځو کې دوی سره اخته کا دوی د سره اخته کا نو بس تا خواته بیا ډزې نه دي بیا ډزې په خپلو منځو کې دي دویمه مرحله دا ده د دښمن دا د انګریزانو د امریکایانو مشترک پروګرام ده د په امریکا کې یو لوی تحقیقاتي اداره د رند کارپوریشن ورته وایي د هغې پروګرام دا ده چې باید په اسلامي هیوادونو کې علما اهل فکر او مختلف مشارب فکر چې څومره دي دا په خپل منځو کې سره اخته کی او په مرئی او نامرئی شکل باندې یو د بل په مقابل کې ودروي درېمه خبره پکې ورسته دا ده ورونو چې دا دوی وایي چې د موږ دولس کلنې لاسته راوړنې دا باید له لاسه لاړې نه شي دولس کلنې لاسته راوړنې د موږ له لاسه لاړې نه شي بس دا د په خپل حال پات د دولس کلنې لاسته راوړنې څه شي کړي د خو دلته کفر راوړی د خو دلته دیموکراسي راوړی د خو دلته سیکولریزم راوړی د خو دلته د لنډغرتوب راوړی د خو دلته فحشا راوړی د خو دلته ظلم راوړی د خو دلته د میلیارډونو روپیو د ډالرو غلا راوړی ده دا د برقرار پاتې شي دا د فضای پاتې شي ورونو د مفاهیمو جګړه را روانه ده د افکارو جګړه را روانه ده خو افسوس چې موږ او تاسو ورته اهلیت په ځان کې لانه دی پیدا کړی تر اوسه پورې ته ماته هغه مولا دراوخیا هغه د د صف سړی دی راوخیا چې هغه راشي او دا چې نن ولاړ دی په میدان د تا په مقابل کې وایي زه دیموکرات یم د دیموکراسي نه دفاع کوم او د ما دیموکراسي د تا تر اسلامه غوره ده زه مې دیموکراسي نافذوم د تا شریعت نه منم ځکه د تا شریعت متحجر ده د تا شریعت د څوارلس کلو د مخکې خبره ده او د ما د اوس زمانې د حالاتو سره برابر ده نو ته د ما دغه ملا راوله چې د دې دیموکراسي خو ما ته ورې تعریف کړي چې دا دیموکراسي د څه شی ارکان څه شی دي دا کفر ده دا اسلام ده روا ده ناروا ده لکه مشوا په کومه راغله دلته څه وکړ د اسلام سره پیوند لري نه لري څه موقف په مقابل کې ونیسو ته خو ما ته راوخې د تا په دې دولسو کلو کې چې د تا په دې لکونو ملایانو یو ملا دې په هر دول په دې ټولو دولسو کلو کې یو یو مضمون لیکلی نو اوس خو به د دیموکراسي په خلاف یا د دیموکراسي د حقیقت په وضاحت کې تا خو به یو دوه لکه مضمونه خو به درلودل دوه لکه مضمونه نه ته ماته 200 مضمونه راوخیه دلته د چې سره وړ لیبرالیزم راوړی هله لیبرالیزم د هله ازادي د ازادي د ازادي ازادي ټکه چې دوی ډیر وایي د ازادي رادیو د ازادي د ازادي دا په حقیقت کې امغه د لیبرالیزم د کلمې ترجمه ده او چې د انګریزي د لیبرټي نه اخیستل شوی لیبرټي یعنی ازادي لیبرالیزم یعنی ازادي د ازادي د چا له بندګۍ او غلامۍ نه نه د الٰه نه ازادي د شریعت نه ازادي د قرآن نه ازادي د اخلاق نه ازادي د ټولنې د اجتماعي عرف او عادت نه ازادي داسې ازادي چې هر څوک د خپل ځان الٰه وي چې ته ورته وای دا کار ولې کوي وایي دا د ما خپل شخصي کار ده دا د ما خپل شخصي کار ده د خو دغه ازادي راو د ازادي په تابع نه مني د خو د دې ازادي د خبرولو لپاره رادیو جوړه کړې ده د خو د دې ازادي لپاره تلویزیونونه جوړ کړي انګریزان امریکایان چې افغانستان ته راغلي په تیر 12 کلو کې یو اتیا سټیشن تلویزیون یې جوړ کړی درته یو اتیا تلویزیون سټیشن یو سل او اویا رادیوګان یې جوړې کړې دي یو سل او اویا رادیوګان د افغانستان لپاره په داسې حال کې چې 15% خلک په ډوډۍ ماړه نه دي برق نه لري خو تلویزیوني سټیشنونه کورونه کور ته ځکه دی غواړي چې هر کور ته هر فرد ته هر ځوان ته هر زاړه ته هر ماشوم ته هر ښځې ته هر نر ته هر کوچی ته هر ښاري ته هر د صحرا سړی ته هر د ښارو د کلی سړی ته خپل پیغام دی ورور سي کله د ډرامې په شکل کې ورور ساو کله د تبصره په شکل کې ورور ساو کله د مضمون په شکل کې ورور ساو کله د خبر په شکل کې ورور ساو کله د موسیقۍ په شکل کې ورور ساو کله د تمثيلي پارچې په شکل کې ورور ساو دا خو څلې ونی نه دي چې یو اتیا تلویزیونونه درته جوړي او یو سلو اتیا رادیوګانې جوړي او په دې باندې بیا پریمانه پریمانه مصارف کوي دا خو د تاسو د هر یو په کور کې تاثیر شته څوګ احساسي څوګ نه احساسي د چا د خزه جامې ور بدلې کړي د چای د زوی جامې ور بدلې کړي او بل ورځ یو ملا ولید وړو کې لور اول خو د لور نه زوی جوړ کړی و او بیا یې کوبای پتلونه ور اغوستی و او پلار مجاهد د چای خزه ور بدل کړه د چای زوی ور بدل کړه د چای لور ور بدل کړه د چای جامه ور بدل کړه د چای عرف او عادت او رواج ور بدل کړه د چای اخلاق ور بدل کړه د چای د ژوند طریقه ور بدل کړه موږ په ځان باندې خبر نه یو موږ په ځان خبر نه په کورونو کې د دوی تلویزیونونه د دوی پروګرامونه د دوی رواجونه د دوی افکار د دوی نظریات ده ولی ځکه د ما بچی د د نصاب وایي د د په نصاب کې وایي دیموکراسي مطلوب شی ده د د په نصاب کې وایي حقوق بشر باید ومنو په حقوق بشر کې دا خبره په صراحت لیکل شوی چې هر سړی د دین د انتخابولو آزادانه واک او اختیار لري چې يهودي کیږي نصراني کیږي کافر کیږي د هیڅ له هیڅ سره غرض نشته نن د حقوق بشر خبره د تا په نصاب کې حکومت راوستل چې حقوق بشر باید په ټوله معنا بلا استثنا په افغانستان کې ومنو معنا دا چې هر څوک کافر کیږي د هیڅ غرض ور سره نشته ولی ځکه چې تاسو قانون اساسي د افغانستان وګوري په هغه کې لیکلي چې د بشر د حقوقو او د دیموکراسي پالنه او دغه نه دفاع د حکومت اساسي وظیفه ده معنا دا چې قانون اساسي د تا هر فرد ته د اجازه ورکړي چې په هر ورځ کې څو څو ځله کافر شي او هیڅوک حساب ورسره ونه کوي ځکه په حقوق بشر کې دا دي چې د دین د انتخاب او د عقیدې د انتخاب اجازه هر سړی په خپل لري نو خبره دا د ورونو چې یو بل جنگ را روان دی هغه د فکر جنگ دی هغه د عقیدې جنگ ده هغه د مفاهیم جنگ ده هغه د اخلاق جنگ ده هغه د ژوند بڼې جنگ ده د دې لپاره خپل ځانونه د دې لپاره خپل اولادونه د دې لپاره خپل شاګردان د دې لپاره خپل مدرسې خپل نصابونه دا داسې عیار کې چې دا راتلونکي نسل د تاسو داسې نشي لکه هغه د پرونی خلکو نسل چې پلرونه قومندانان او رهبران او ځامن به د انګلیزانو او امریکایانو ترجمانان پلرونه به جبهه درلودې ځامن لګیا دي د دښمن ترجمانی کوي د دښمن په لار باندې ځي ورونو خبره ډیره وګدومه نه له اصلي دښمن نه باید د منګه توجه دښمن بل خواته وانه ړوي په خپل منځو کې سره اخته نه کی په وړو وړو اختلافاتو باندې په مذهبي اختلافاتو د مدرسې په دې سره نه کې چې دا مدرسې د غفلانې مدرسې مخالف د دغه فلانه مولا د فلانه د فلانه مولا مخالف ده نه منګ او تاسو جهاد هم یو ده الہ هم یو ده لارم یو ده وطن هم یو ده او هدف هم یو ده الله هم یو ده او دغه یو مقصد په خاطر باندې متحدانه باید لکه څنګه چې د جهاد په صف او سنگر کې متحدانه او متفقانه جهاد وکاو او دښمن د ماتې په درشل کې ده وطن د ازادۍ په درشل کې ده راځي چې په راتلونکي کې په مستقبل کې د خپل وطن خپل نوې نسل خپل اهل خپل نصاب خپل کتاب خپل مدرسه خپل خانقاه خپل مسجد خپل کلی خپل حجره په خپل مفاهیم باندې ودان کو په خپل مفاهیم باندې روښانه کو پرې نه دوی چې پر دې نظریات د منګه په ټولنه کې ځای ونیسي او بیا د راتلونکو نسلونو د منګه بیلاری کی ځکه په نسلونو کې چې تغییر او تبدیلی راځي هغه د افکارو په نتیجه کې راځي او افکار چې چا عملی کړل چې خپل افکار خلکو ته ورسول خلک به امغه خپل عقیده او نظریه جوړي او د امغه په بنا به خپل اقدامات کوي نو ورونو د جنگ په جګړه کې د بم او بارود په جګړه کې د پروت زهف په جګړه کې د بند په جګړه کې د اغرا په جګړه کې په دې ټولو کې الله موږ تاسو کامیاب کړو خو د فکر او د مفاهیم په جګړه کې موږ تاسو بالکل خالی سلایو بالکل د دې زمانه کافر نه پیژنو بالکل د دې زمانه د کفر نمونه لا نه پیژنو اشکال نه پیژنو د دې زمانه د کفر په باره کې دلایل لا نه پیژنو د دې زمانه د کفر په باره کې موږ په مدرسه کې لا نه تدریس کیږي یو حرف لا پکې نشته یو مضمون لا د موجوده کفارو په باره کې د منګو تاسو په مدارس او په نصابونو کې نشته ده په خپل مدارس او په نصابونو کې د موجوده زمانه د کفر اشکال معرفي کوي طالبانو ته د موجوده زمانه د کفر استدلالات او مناقشات معرفي کوي د دې زمانه خپل طالبانو ته د هغه دلایل ورته رد کړي د هغه د دلایل په مقابل کې خپل شرعي دلایل ورته بیان کړي دا نه دینه کتاب جوړ کړي دینه نصاب جوړ کړي دنه درس جوړ کړي په دې کې امتحان ته نه واخلي په دې مکلف کړي او کنوي نو بیا بم وي منګه افغانانو تل غټلې په سنگر کې ده بیرته موبایل له خپل دښمن ته په دفتر کې ده بیا به په دفتر کې وبایلو الله دې وکوي چې موږ تاسو دغه مفاهیم او دغه موضوعات ته پام شي او الله دې دغه څه د خاده او د خوشحالي ورځې وجزاکم الله خیرا الله دې تاسو ته خیر درکړي چې په ما باندې دا لورینه وکولای تاسو په خدمت کې یو څه ټکي ووایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته